د اندادون دور کې د فتنو او د مصیبتونو په دور کې د الله رب العزت په کور کې را جمع کېدل او دینی مذاکره بحث مباحثه کول که الہ العالمین په خپل دربار کې قبول او منظور کړي نو یقیني خبره ده چې د دنیا نه او هغه څه چې دی دنیا کې دی د دین ډیر زیات بهتر دی زمانه مخ کې محترم رور مولانا یاسر صاحب چې کوم آیات لوستلو بس مام هغه آیات تلاوت کو الله رب العزت دکی چې زما د خلینا هغه خبره راوباسي کمه چې الله او د الله رسول ته محبوب وي او د قران او د سنت موافق او برابر وي زمارونو دا دنیا دا یو داسې میدان دی داسې حال امتحان دی چې هر انسان په دې فکر کې دی چې سبا الله سره مخامخ کېږم د نبی عليه صلوات و سلام سره مخ کېږم نو چې زما هيئت او شکل داسي وي زما عمل او سیرت داسي وي چې هغه زما در رسوا کېدو نوي هغه د سترګو دوچتېدو وي هغه د شرمېدو نوي هغه د خوشحالي او د سعادت ذریعہ ګرځي په دغه فکر کې چې کم او خيار خلق دی عقلمن خلق دی په دغه سوچ کې پراته دي الہ العالمین دکی چې زمونږ دا ناس تم په دغه فکر کې وي زما ویل هغه په دې نیت وی چې الله یو ورځ تا سره ملاوي دل دي زمنګ نه د خپل ژوندۍ حساب کتاب اوختل دي او تاسو ناس تم په دې نیت وی دانه چې فلان کی ختم او موږ عزیز ولی له ذکر اغلم فلان کې مولوی سے براتو نو زه مجبور هم ذکر اغلم کراتل په دې نیت باندې وی نو شاید او چې داغه آس ثواب نه عذاب ډیر وی د خوشحالۍ نه د خفګان سبب کېدې شي چې زیات دا وګرځي الہ العالمین دی چا چې دا ختمونه کړی دي استادان شاگردان دارنګ داغه متعلقات دارنګ کمی خادای چې راغلي دي الله دې حقيقي خادای وګرځي او د دنیا او د آخرت خوشاله دي الله وګرځي زمارونو د خوشحالي اسباب په دنیا کې سړیر اشیاء دي چې هغه باندې انسان خوشحاليږي اصل د دنیا خو امتحانات دي مصائب دي خواغه سره سره باز الله سره د خوشحالي اسباب پیدا کړی نو یو انسان ته په خپل د خوشحالي او د کامیابی اسباب ښکاری او بل هغه دی چې مونږ ته شریعت بیان کړی دی کله چې انسان سوچ فکر کوي چا کامیابی په مال دولت کې ګڼلې ده چا کامیابی په عزت کې او په نوکرو کې ګڼلې ده چاته عزت پدې کې ښکاری چې زما جیداد دی مارکیټونه دي پولی پټی دي کله روزگار دی بل طرف ته ساده لو خلق دي چاغوی کامیابی په بل سکه غنلې را ما خام له ډوډۍ وی سبا لنوي یو ټیم ملاويږي بل ټیم نه ملاويږي په دغه حالت کې د الله کتاب په ترخ کې نیولې او دی وای چې کامیابی په دې کې دا اگر کدی سره فقر غریبی دا اگر کدی سره درد دل دی خپکی دل دی خدا آخرت خوشحالی هغه په دې کې او د دنیا خوشحالیم په کې الله لیکلی دا ګورو چې د الله کتاب څه فیصله کوي د انسان ذهن چې کم زه ترسي سمره ترقې ترسي هغه ټوله ته متاع او دنیا ویل کیږي که انسان په ساينس ټیکنالوژي باندې د اسمان د ستورو سره خبرې وکړي که په خپل علمي کیمیا او په خپل هنر باندې د زمکه دا ټوله خوره هغه پسرو زرو بدل کی د دنیا دا غټه په جواهرات او ملغلرو لؤلؤ باندې بدل کی خدمتا او دنیا نه بهر نه اوزی او الہ العالمین د دې په باره کې فرمایي زما محبوبا خپل امت ته واوروا اے نا پوها انسانا کت پخپلو نو کرو باندې ډیوټو باندې پخپلو جیدادونو مارکیټونو دوکای ته پخپل صحت باندې عزت باندې پزوانې باندې دوکای سمرا سوچ تا تا دنیا کې ملاو دی یا ملاویږي یا ملاو شیو دا ټول متاع الدنیا دا الہ العالمین فرمایي قل متاع الدنیا قلیل وایا زما محبوبا چې سکار دنیا دا ډیر لګا یو سو رزلی دا تیری دن کړي او دا ځاني دا په بډاواله بدلیدون کړه دا خوشحالی دا په غم او خفګان باندې بدلیدون کړي دا مالداری دا په غریبۍ باندې بدلیدون کړه بل طرف ته هغه خلک دي چې هغه سره د دنیا اسباب نشته لري یاره دنیا هر څو سره دي لیکن هغه سره سره د دین طرف ته فکر دی دا الله کتاب ته توجه ده دانه چې انسان له الله مال ورک دا عیب دی نه مال عیب نه دی خو مال ته کامل توجه کول او آخرت پر خودل دا عیب دی ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع وما اقبح الكفر والافلاس بالرجل سړی خسته چې دین او دنیا الله دواړه یو انسان تور کی دیني مرکړې هغه سره مالم الله نصیب کړي دا سه انسان ته په شریعت کې پسخېدل راغلي دي نبی علیہ السلام فرمایي لا حسد الا فی سنتین اے زما متیانو یاد ساتي چاته با پسخې گئی نو چاته با کړي گئی نو مگر دو سيزونو کې کړي دلې شي د دو سيزونو ارمان او تمنا تاسو کولې شي رجل آتاه الله العلم فهو يغزي به بين الناس ورجل آتاه الله المال فسلته على هلكته یو هغه انسان ته پس کېږي چې الله رب العزت وتا د خپل کتاب علم نصیب کړي دي د خپل کتاب په هول الله ور کړی دا په هو یقضی بی بین الناس هغه د الله په کتاب باندې د خلکو په میس کې فیصله کوي د الله د کتاب درس کوي او پس کېږي او غواړه د الله نه ارمان الله چې مال دې داسې را کړی وي الله زما بچیم داسې جوړ کې الله زما اهل عالم قران خوان او قران دان جوړ کې د انسان ته پسخېګا د تپسخې دلشته دی بل رجل آتاه الله المال فسلته على هلكته انسان داسې انسانو چې الله وتعالى ورکړي لیکن هغه مال د د الله په دین باندې لګی مال د الله د دین نه معنی نه دی بلکې الله دین ته توجه پیدا کوونکې د انسان ته پسخېګا الله ماتم داسې مال نصیب کړي چې زم ستا په دین باندې ولګم ارز مدا کا او نفس مال دا سقباحت نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ له الله ډیر مال ورکړو او یو جهاد مقدا 200 اوخان بار کړي غلامان اسلحه نبی علیہ السلام ما زور عثمان ما مل بعد یومه هاذا عثمان چې دی ورځ نه پس عمل کې دته هیڅ قسمه zarar نه رسیږي عثمان الله پاک بخله او عثمان رضی الله تعالی عنہ اغل الله رب العزت جدا صفات ورکړو د هر صحابي جدا خوې جدا مزاج جدا صفاتو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرې ناز دی کور کې خپل اهل او عیال سره ناز دی دی کې ابوبکر صدیق را له د خپل نه دا پنسر او چته شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله اجازت وغوښتو ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام وی راځي رااله نبی علیہ السلام د خپل زینا اګ پینساغه شان وا په حالت باندې غلنګ لنګو یادا شان هغه پندې ښکارا کېدلا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را له اجازه تو غوښتل شو نبی علیہ السلام هغه شان ناس دے پندې ښکاری دې کې आवाज شو عثمان غنی هغه اجازه غواړي نبی علیہ الصلات والسلام را پاسې دو لنګ ښکته کو ځان مکمل پټ کو وی اوس عثمان توای راځي تپوس کیږي د الله محبوبا ابوبکر صدیق راتو تا خپل هغه شان ناس وی عمر فاروق راتو تا هغه شان ناس وی پندای ښکاروا عثمان غنی رازی ته پاسه خپل پندای خپل خپا هغه پټه داغه نرست بیا اجازت ملاویږي دا اوله نبی علیہ السلام فرمایي دا انسان نه بزول حیا نکوم د کم انسان نه چې الله شرمېږي الله ته حیا ورزي دا داس انسان دی د دن الله له حیا ورزي نو مالم د دن حیا راځي او ذنورین د ته ویل کیږي نبی علیہ السلام فرمای عثمان ځان له جنت په خپل اغستې لري او داس اخلاق چې کله هغه باغیان شهیدان کوي شهید کوي د قران تلاوت تناز دی وای ظالمانو ما په سبانه وجنی اسلام کې د انسان قتلول یا خو په زنا وی یا په قتل وی یا په ارتداد وی او زما دې په الله قسم چې ما کلمه ویلې دا ما د کفر کار نه کړی نو مرتد شوی زنه ما او زما دې په الله قسم ما یو پردي مسلمان بل مسلمان وینه نه رتوي کړي قتل مې نه کړي او زما دې په الله قسم زنا مې جاهلیت کې نه کړي نو په اسلام کې مې نه کړي نو تاسو ما په سګو نه باندې وجنئ لیکن هغه ظالمانو چې سکول هغه اوکړل او هغه په نيزه باندې واه او د قران د پاسا ارا پریوتو شهید شو د وینې ساز کې فسیک فیکهم الله باندې اورزیدو اشاره و دیتا چې ستا تپوس به الله کوي نو عثمان رضی الله تعالی الله مال ور کړو نبی علیہ السلام فرمایل عثمان ځان له جنت اغسته لري اغسته ما زر عثمان ما عمل بعد یومی هذا عثمان ته هیڅ ضرر نه رسیږي چې د سامل کې الله دې بخلې الله دې دو مغفرت نصیب کړي نو مال دا صاحب نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ الله ډیر ور کړو دارنګ نور صحابه او مال عیب علل چې کله انسان مال طرف ته کامل توجه کی آخرت ته پاتې شي د مال د پاره د پردې پوله پټه د لور خور میراث د مال د پاره د دروغ قسم د مال د پاره د مسلمان جاسوسي د مال د پاره مسلمان قتلول د مال د پاره پر د عزت اغستل ډاکې کول د لور خور میراث خړل دا هر په هیڅ شی باندې صرف نه کوي تر دې پورې چې کله دې داسې حد ته ورسیږي چې ته ته یو لاک روپۍ والا د کلمه پرې دا کلمه باندې مسلمان سکی بیا دته الله سلا کې روپۍ ورکا د اسلام پسې کنځلې شروع کړي د په ایمان پسې کنځلې شروع کړي تخپل ایمان او تعالی یو طرف ته لکونه نه کروڑونه ډالر دي او بل طرف ته تات یو انسان وای دا معمولی د سنت طریقه پرې ده تخپل ایمان د اوس نه چک کا وی تعالی چې ستا ایمان سمره دی که په مال باندې ستا ایمان خرسيږي نو ستا د ایمان د یوې پیسې نه دی دا الله ته مقبول نه دی نو هغه انسان چې دی دنیا ته توجه وکړه آخرت په مقابله کې دا غوړه کړه نو قل متاع الدنیا قلیل او ازما محبوب سکر دنیا ډیر لګرام انما الدنیا فناء ليس للدنیا ثبوت انما الدنیا کبیت نسجت هل عنکبوت ولقد يكفيك منها ايها الطالب قوت والعمر عن قريب كل من فيها يموت انما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت سالک کوئی دنیا چې را پدا فنا دا فنا دا او د دې سو قاد د دې سو بقا نشته د دې سو قائم دل نشته باقی پاتې کېدل نشته انما الدنيا كبيت نسجت هل عن كبوت د دنیا مثال داسې لکه د جولاګي د غنې هغه کور شو چاغه نه د ګرمۍ نه نه د یخنۍ نه نه د باران د ساز کینا هیڅ پیدا نشي ورکولې بچاو نشي کې نشي راوستلې نو ولقد یکفیک منها ایها الطالب قوت اے دنیا طلبګارا دمر واخلا چې ستاسو کفایت کیږي دنیا باندې آخرت هغه مپردا اور دنیا د پاره آخرت هغه مرستو کو دنیا پرېدا آخرت والا آخرت غره کا سچ تاسو تخکاری او سچ نخکاری تا هر سو فنا کی دن کی انسان ختمی دن کی دنیا فنا کی دن کی را نور چرے ختمی دن کی سپوږمۍ را غورځي دن کی را از الشمس کو ورت و از النجوم کدرت الله انور بتاو کلیشی ستوري بار او جوړیږي وای زل بحار او سجرت دا دریابونه به لخړ کړي شي دنیا ماډرن دور دی دنیا کم طرف ته روان ده مولیان سوی طالبان سوی دی مولیان او طالبان هم ستا پشان ځوانان دي دویم سره ساينس ټیکنالوژي سنا سره پیژندل دا د دنیا ترقی پیژني مال دولت پیژني خدا ډیران دې ډیران تا ته ظاهر خایستخ کاری باطن نه تانه دې کتلې وګوره د دې باطن هغه ډیر ګندره ما ته خپل سم لاس را مخ ته کو چې ما والا ما قبول کا وای ما هغه هغه لاس مولا کټ کو الټا لاس می مولا کټ کو او دنیا ما ته محتاج ښکارا شو ارسه می دیته وبخل نن سبا معاشره کې خيار انسان سو کی صاحبېږي و یره داسې فلان کې داسې هنر وردی داسې چلول وردی دومره مال حاصل کو یو سړی دومره هنرمن شو چې هغه د خاور نه په کیمیا باندې زر جوړی عبدالرحمن بابا وای دا کمال نه دی چې خاور نه جوړ زر کی کمال دا دی چې څوک زر خاور کوي دا کمال نه دی چې خاور نه جوړ زر کی دا هیڅ کمال نه دی چې ته په علم کیمیا باندې خاور راواله هغه نصر زر جوړ کی دا ټول غرونه ځان له سرو کی دا څه کمال نه دی کمال دار چې څوک زر خاورې کوي لاس کې زر دی او دوی دا نیس دی کل من علیها فان دا هیڅ ندی دا انیس و نابود دی دا الله دین باقی دی هر څو ختمې دن کې دی دا الله عظمت او عزت باقی دی دا الله کتاب باقی دی دا الله دین هغه عزتمند دی چا چې دین دین سره تعلق ساتل لري هغه انسان الله کامیاب کړي دی او کامیاب بوي دې مقابله کې الله رب العزت فرمایي ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا یو طرف ته فرمایي قل متاع الدنیا قلیل سکا د دنیا قلیل قلیل فعیل یو خدا ماده د قلت لګوالی ته ویل کی تنوین لګوالی د پار راغله نو دنیا اسکه دا لګا دا ډیر لګا دا ډیر زیات لګا دا بل دې مقابله کې چې آخرت دی و مې یو تل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا الله یې چاته چې د دین فهم ملا شو د دین په الله نصیب کړلا فقد اوتی خیرا کثیرا الله د ته خیر ورکو نو خیر ډیر لوی خیر ورکو ډیر زیات لوی خیر دې انسان ته نصیب کو خیر اسم تبذیل لے پاغه باندې تنوین دے بیا کثیر دے بیا پاغه باندې تنوین دے الله خیر ملا شو خیر دته ملا شو داسې خیر او چا ډیر زیات لوی خیر دې الله وی ډیر لوی خیر می هغه انسان ته ورکړی دی چې چا د دین سره تعلق دی مونږ ته هغه لیونه ښکاری معاشره کې دا ساده دی دا مولاره دا طالب دی ور سره خبر نه دی تر سره خبر نه چې تا صرف دنیا طرف ته دنیا طرف ته توجه ده آسادی بابا وی اهل دنیا کافرانه مطلقاً روز و شب در چقچقن و بقبقن دغه دنیا سپی شپه ورځ چق چق دې بق بق دې دنیا ګټه دا او دنیا مفادات دي مادیات دي هغه حاصلول دي او آخرت دوی ته مفروضه ښکاری دا آخرت مفروضه نه ده د یو حقیقت دی څنګه چې ته پیدا نوې پیدا شوې یو حقیقت او څنګه چې ته معشوم وې دا غینه په ګرځېدو شوې دا یو حقیقت دی معشوم والی نه ځوان شوې د ځوانۍ نه په بوډاواله شوې نو دام حقیقت دی چې د پس مرګ را روان دی دا حقیقت دی د الله مخه ته به ودرېږي الله ورسره د یوې یوې ورځې د یو یو منټ حساب کوي چې دا قیمتي ذخیره دا قیمتي سرمایه تا پس کې لګولې وا و مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا لوی خیر وته ملاو شو ډیر زیاته ګټه هغه ته ملاو شو لوی خیر دی لوی خیر چې چاته الله نصیب کو امام ابو یوسف رحمه الله چې کله هغه ماشوم دی پلار وفات شوی دی او هغه به تو یو کسبګر سره مور کې نولې چې دې څه کسب ازده کی لار کې د امام ابو حنیفه رحمه الله درس لګیدلې دې بلاړې د قران او حدیث درسو کې به شریک شو آغا یو پیره مور رالا وتوی امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې وای وای دا بوډا نه دی د د دماغ خراب شوی دی د تا د کار نه وباسي بچیا سه هنر زده کا خپل رونه خويندې پاغه باندې او پالا امام ابو حنیفه رحمه الله او تکتل مور دلاس نه راخیو دی چې نه سبق ویم هغه چې کله دا قصه اولیدله امام ابو حنیفه رحمه الله وی بډای دا پریر را معشوم دته زداس اونر خیمه چې دا هغه عقل فالوزه جمال دهن الفستق د فالوجا هغه د فستق او د تیلو سره د هغه د خوراک چل دی د تخیم هغه بوډا هغه بوډای چې کله امام ابو حنیفه رحمه الله تو قتل وهذا شیخ دا بوډا چې د په ذهن کې څه فطور راغلی دی لیوانه دی منکر د خوراک سره ډوډۍ او ورونه ملاویږي او دا وجره تر فالوجی خوراک د فستق او د تیلو سره خیم دا هغه خوراکو چې بادشاہانو ته هم کله کله ملاوي دو امام ابو حنیفه رحمه الله امام ابو یوسف ته بټو ورکړلا اے کیسه پیسې وی اشرفې وی بچی دا لګو چې کله ختم شي بیا زمانہ وګړه زب نور در کما خو علم کوا الله وخ راوستو امام ابو یوسف رحمه الله هغه لوی امام وګرځیدو د هارون الرشید باچا په دور کې قاضي اج کوم قاضي القضات سره خلق بلی چیف جسټس وته وای هغه معزز شخصیت ولګیدو یو پیری هارون رشید باچا سره په یو درستخان باندې بده ډوډۍ خوړلا وای رازا امام ابو یوسف ان لنا هاذا الطعام زمنګ د پاره دا طعام کله کله ملاویږي دا موږ د پاره چرته وی ویجدا څه خوراک دی ودا خوراک فالوجه دا چې ما دهن الفستق دا د پسته د تیلو سره د فالوجي خوراک دی ودا زمونږونه بادشاہانو تم کله کله ملاویږي امام ابو یوسف رحمه الله او خندل او سر اخکته کو وی ولې خاندې وی بس اسی خبره وی اخر وجه صدا وی وجه دارا چې یو پیری زما مور رااله زیتیم پاتې شوی ما هغه د یو کسبګر سره کې نولم او چې کله زده لاس نه راخلم امام ابو حنیفه رحمه الله دا حالت اولیدل نو زما مور ته وی دې پریدا دته زده فالوجی د خوراک د فیستکو د تیلو سره داغه د خوراک چل او هنر او تخیم وې زما مور وی چې دا بوډا لیونه شوی دی هغه زما د استاد خبره وا چې الله نن رښتیا کړلا هارون رشید وای دا هغه امامو چې هغه د زړه په سترګو باندې هغه سلیدل چې خلکو د سر په سترګو هغه نه لیدل الله رب العزت چې چاته عزت ورکړي عبد الحکیم سیالکوټی رحمه الله چې د خیالي غونی کتاب باندې حاشیه شرح لیکلی دی چې هغه کتاب په پخوا کم عالم لولاو داغه په کور باندې به جنډه ولاړه چې دا هغه انسان دی چې خیالي لولای دا کتاب شرح هغه لیکلی وی د وخت بادشاہ هر کال باغه د سرو زرو سره او د سپینو زرو سره او تعالی او هغه سرو سپین به صدقه کول چیرې الله رب العزت مونږ ته دا نعمت باقی پری دی یو پیری چې تپوس کوي بچا وخت چې با عبد الحکیم سیالکوټی تاسو رقم نسب سره تعلق ساتي ته کم قوم سره تعلق ساتي هغه ته بچا ردی تپوس را نسل کې وي بهر حال هغه نیم پا در ګور با شد نیم پا در زندگی بادشاہ د هغه قوم یما زه د هغه نسب سره تعلق ساتم چې دا غوي نیمه خپې په دنیا کې او نیم بدن داوی په قبر کې دی په آخرت کې دی نیم پا در ګور باشد نیم پا در زندگی نو بادشاہ ته پس زی معلوم شو د پندگی در پندگی چې تاسو نسب دارې چې جولاګان او هغه ضعیف کمزوري نسب کې الله رب العزت پیدا کړي غریبی در غریبی خو الله چې چاله عزت ور کوي نو هغه به سرو سپینو سره تلې کېدو هغه به صدقه کېدل وجه سوا دا د الله رب العزت د کتاب برکت دی لقمان حکیم خپل بچی ته وای یا بنیا تعلم الفقه فإن العلم اجلس المساکین مجلس الحکماء اے بچی علم از دکا دا اللہ دا کتاب پوها از دکا دا الله کتاب دا الله دا دین علم مسکینان راوچت کی د باچاهانو په تخ باندې کې نه الله په دې باندې عزت ورکړي کمایات چې مال استره په دې کې ملاه العالمین فرمایي قل بفضل الله وبرحمته وبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وایا زما محبوبا خاص په فضل الله جاغه د الله کتاب دی وبرحمتی پر رحمت د الله چې مونږه دا کتاب اهلو ګرځولو مونږه خپل کتاب تکینولو فبذالک فلیفرحوا خاص په دی باندې پکار دا چې خوشاله شي یا فبذالک فلتفرحوا خاص په دی باندې تاسو خوشحالي وکي او قرت د تفرح راغله وبذالک فلتفرحوا خاص په دی باندې خوشحالي وکي هو خیرن دا الله کتاب او دا الله د کتاب دا ناستا دل وخور کول دا الله کتاب لوستل او ویل هو خیر دا غور دی نو ډیر زیات غور دی مما یجمعون دا را غسنا چې دوی جمع کړي کڅوک مال جمع کړي الله او قران خوان دا غنه ډیر بهتر دی کسو جیدادونه مارکیټونه حاصل کی الله قرآن خان داغه نه ډیر بهتر دی چې چار دنیا لکونه کروڑونه کربونه حاصل کړ الله قرآن خان قرآن دان داغه نه ډیر بهتر دی دا الله دی کتاب فیصله ده نبی علیہ السلام فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله په دې کتاب باندې قومونه اوچته وي ذو به اخرین او چې څوک دا الله د کتاب نه فرمانیو کې هغه الله ذلیل کی نو هغه صحابه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ لوی لوی خلق چې هغه د الله د کتاب قدر کړو ننوم داغوی نوم باقی دی داغوی تذکره او ته دعاګانې باقی دي الله دې موږ په هغه خلکو کې شمار کړي چې الله ته محبوبي او دا مهنت چې چا کړې سو کوي او چې د چا اراده وي الہ العالمین دې په خپل دربار کې قبول منظور کړي مفصل بیان با محترم رور مولانا توصیف احمد صاحب کوي دا څه خبره وي الله دې په خپل دربار کې قبول منظور کړي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر ګران محترم اوریدون کو د مولانا عبدالوکیل صاحب دا بیان چې په منېری پایان محله لختی چم په جماعت کې د یواده په سلسله کې په 11 11 2007 کې شعر د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیډز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی او زما رونا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب مولانا محترم عبدالجبار صاحب دارنګ بل عالم دین مولانا عبدالرزاق صاحب نور علما ناس دي مفصل محقق بیانونه به داغوي کیږي د ملګرو په خواهش باندې دا الله رب العزت دې کور ته دې اجتماع ته حاضری وشوا زه یو سو خبرې کوم او نور مفصل بیانونه به هغه کوي دا پروګرام چونکی د ختم قران په سلسله کې دی او بیا یو معشوم بچی د الله محبوب کتاب هغه سرتا اختتام ته رسول دی دا سعادت الله رب العزت دې د والدینو د پاره د استادانو د پاره د ویونکو لستونکو د پاره ذریعہ د کامیابی د دواړو جهانونو د دارینو وګرځي او الله دې دا سعی او مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي زمارونو یو د خلکو په نظر کې محبوب خلق دی کامیاب خلق دی او خيار خلق دی او بل طرف ته د شریعت په اصولو د شریعت په نظر کې د قران او د حدیث پر اړه کې صدا سے خلق دی چې هغه عزتمن خلق دی الله ته ګران خلق دی او خيار خلق دی یو طرف ته زمونږ ذهنونه وې فلان کې کامیاب دی فلان کې کامیاب شو فلان کې به کامیابیږي بل طرف ته د شریعت اصول وې یو انسان دې کامیاب دی دې کامیاب شو او دې به کامیابیږي آیا موږ دور بینیو لری اشیاء لیدونکو کنا شریعت د الله کتاب سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لري لیدون کې دی او هغه حقیقت بیانون کې دی زمارونو زمون عقل ناقص دی زمون پوه هغه ناقص ده کوتاه ده کم ده او دې لپاره دا دلیل کافی دی چې کله دې عقل سره دې پوه سره د الله دین نو نو دا انسانانو چې ژوندې نونه به درګور کولې په خارو کې به خخولې دغه کلمن انسانانو چې ژوندې به اوخ به د قبر سره خوا کې یو ډغل یو کاندې تکوس کو واخو او به نور کولې تر دې پورې چې هغه به لته ټکولې ساوتی وتا دوی اوس به الله زمونږ په مړي باندې رحم وکي زمارونو دا عقل او د انسان ساروی به اودرو پاغه باندې به گزارونه شروع کړل د غشو باران به شروع هغه بلته ټکولې او دوی به مزه اغستلې داسې نور ډېر حالات او رسمونه او رواجونه او چې کله شریعت اسلامی نو تورې تیارې په دنیا باندې خورې وي نو یو طرف ته زمونږ او تاسو د عقل او خيار انسان دی بل طرف ته شریعت او نبی علیہ الصلات والسلام هغه ته او خيار ویلې دي نبی علیہ السلام او خيار چاته ویلې دي نبی علیہ السلام فرمایي الکیسو من دانا نفسه الکیسو من دانا نفسه عامل لما بعد الموت اے زما متیانو سوک د کامیابی مدار یوصل مقرره سو کوئی دا انسان کامیاب دی نو سو کوئی دا انسان کامیاب دی یو د شریعت اصول دی دا الله دین دی الله رب العزت او د نبی علیہ الصلات والسلام په نسبت چې کوم انسان کامیاب دی هغه سوق دی الکیسو من دانا نفسه عامل علما بعد الموت او خیار ترین انسان پتا سو کې هغه انسان دی من دانا نفسه چا چې خپل ځان د الله د دین تابع کو خپل خواهشات رستو کړل خپل امیدونه رستو کړل خپل خیالات رستو کړل د الله رب العزت دین هغه مخکې کو الکیسو من دانا نفسه عمل لما بعد الموت او خيار ترين انسان پتا سو کې هغه انسان دی چاغه خپل ځان د الله د دین تابع کو او آخرت د پاره دومره ځان او کړو سمرا چې آخرت کې ستا پاتې کېدلې دنیا پاتې کېدل سمره دي د دنیا جون دا خوب لیدلې نوح علیہ الصلات والسلام شپالش پالس نیم سوکاله زندگی دا او د دردونو تکلیفونو زندگی دا الان کې د مصیبت یو یو ورځ هغه ډیر اوګد تیریږي کله چې نوح علیہ السلام وفات شو اغا علامہ تبری ذکر کې علامہ ابن کثیر ذکر کوي الله رب العزت ته تپوس کې یا اطول الناس عمرا کیفا وجدت الدنیا واهلها اے اغا انسان چې انبیاو کې الله رب العزت تا ته ډیر وګد عمر درکړې کیفا وجدت الدنیا واهلها نوح علیہ السلام دنیا دې څنګه اومندا او د دنیا حالات تا ته څنګه ښکارېدل دنیا جون پتا باندې څنګه تیر شو نوح علیہ السلام وی الله دنیا کا دارن لها بابانے دخلتو میں واحد و خرجتو من الاخر الہ العالمین د دنیا خدا سی مثالو لکه یو انسان یو کور جوړ کی په یو دروازه باندې دن نشي په بل ته اوزي دغه دنیا دا دې مجلس کې لوی لوی مشران د ډیر عمر والا کسان بناسوي وته بابا جی کاکا جی د عمر څنګه تیر شو جی د خوب لیدل نو نه په عمر مړې دلشته نه په مال په عمر مړې دل دا نشتره چې څومره انسان عمر زیات شي د ارمان چې نور وي نبی علیہ السلام فرمای انسان بوډا کیږي په دې کې دوه خوینه اغزوانیږي یو امیدونه بل حرس العمر طول العمل امیدونه د اوګدشي اور د عمر سره لاله محبت پیدا کیږي په عمر باندې انسان نه مړیږي نو عمر دغه عمر دی د انسان دا خوب لیدل زمارونو تیریږي او تیر شوا د الله رب العزت سره مخامخ کیدلی نو دیو جنا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي الکیسو من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت او خيار انسان پتا سو کې هغه انسان دی چې هغه هغه ژوند د پاره تیارو کو کم چې د مرګ نه پس کم ژوند را روان دی د آخرت ژوند انما الدنيا فناء ليس للدنيا بقاء اے زما بندګانو سچې تاسو ته په مقدس مکه باندې ښکاریو کا سنخ کاری دا ټول فنا کیدل کی جن دې کا انس دې پټول باندې فنا راتلون کرا صرف هغه یو ذات دی هغه همیشه پاتوي هو الحي القيوم دا سه ذات دې چې همیشه ژوند دې پاغه باندې چر مرګ ناراضي انما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت انما الدنيا كبيت نسجت العنكبوت ولقد يكفيك منها ايها الطالب قوت ولا عمري عن قريب كل من فيها يموت انسان دمرا سو او کا ځان د پاره چې سارا زندگی په تیر شي او نور هغه جون د پاره تیارې وکا الله مې قسمی دنیا کې رچا پاتې کېدل نشته دی دیو جنا هغه یو سالک وای لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول الله فیها مخفیها مخلدا کچری دنیا چا سرا وفا کولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پدې کې همیشه وي نبی علیہ السلام د دین تل نو بل سوق دی چې پدې کې په پاتې شي نبی علیہ السلام باندې فنا راغله دا نبی علیہ السلام باندې مرګ راغله نبی علیہ السلام د دې فانی دنیا نه رحلت کړی دی دیو جنا نبی علیہ السلام فرمایي الکیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت او خيار انسان پتا سو کې هغه انسان دی چې چا د هغه ژوند د پاره تیارو کو چې کم د مرګ نه پس را روان دی ځواني د الله په دین کې صحت د الله په دین کې مالداری د الله په دین کې او چې کله صحت لاړې مالداری لاړه بډاواله رااله بیا خو اکثر انسان دین ته مجبور وي او خيار انسان هغه دی چې ځواني کې صحت کې مالداري کې پدې کې د الله دین ته متوجي شي الله رب العزت د داسې خلکو نه ډېر خوشاليږي او داسې ځوانانو نه الله رب العزت ډېر رضا کیږي هغه ځوانان چې هغه د اسلام خدمت کړو چا په تور باندې کړو چا د دعوت په طریقه باندې کړو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بچکل هغه ځوانان اولیدل و مرحبا بالشبان را په خیراله دی وی داسې ځوانانو ته خلقان او سیاب جدد القلوب زړو جام والا خنو او تازه زلونو والا هغه ځوانان چې ریحان کل قبیله د هرې قبيله د هر قوم د پاره هغه کشمالي دي بودو خوشبودار بوټي دي هغه ته کامیابی خودن کې لار خودن کې او دا ابو دردا رضی الله تعالی عنہ په خپلو ما تحت تدا حکم کاو اے خلکو پتا سو باندې څه شوی دي چې تاسو علما هغه وفات کیږي مشران د مقدس مکه نه پناه کیږي او تاسو بیا هم غفلت کې پراته مالی ارا علماءکم یذهبون وجهالکم لا يتعلمون علموا فإن فإن العلم بالتعلم زده کړو کې دا الله کتاب زده کوي علم چې دا پس زده کړه باندې دی په سوال جواب باندې دی په تپوسلو باندې دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله موږ ماشومانو د عمر په لحاظ سره کوم چې نبی علیہ السلام وفات کېدو ما خپل ملګرو ته راځي چې قرآن زده کو وی ملګرو وی چې موږ ته بس ضرورت راځي مشران صحابه شتره هغه به د الله د دین خدمت کوي موږ نه سوسه ته پوسونه کوي وی هغه دغه شان غفلت کې شو او ما د الله کتاب زده کول شروع کو دې حد پر خبره رااله چې ابن عباس رضی الله تعالی مفسر د قران د کم عمر په سره سره د صحابه په لیو شوراګانو کې باغ شریکې دو بعض صحابه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته دا رپورت پیش کو امیر المؤمنین زمنګم دومره بچیشتره د عمر په لحاظ سره کم دی هغه ول مجلس کې نه کینی دا ابن عباس عبد الله د عمر نه کم دی او د مشرانو په مجلس کې دی اول ناسوی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي د عمر په لحاظ سره اگر چې د کم دی لیکن د علم په لحاظ سره د ډیر زیات دی او بیا هغه امتحان واغستو هغه امتحان آی کې هغه پاس شو ټول صحابه بیا بشکا چې د پر مشرانو مجلس کې د کیناستلو حق شته نو زمارونو چې په دې دور کې د ځواني په دور کې د ماشوموالي په دور کې چا سخت تیرې کړې داغه انتها داغه د مشروالي عمر هغه د عزت او ګرځي د الله د دین د خدمت او ګرځي من لم یکن له الابتداء المحرقه لا تكون له الانتماء المشرفه د چا چې ابتدایي حالات سخت نه تیر شوي ځواني په سختو کې نه تیر کړی د الله دین د پاره ځان نه وقف کړي داغه اخیره ژوند هغه د کامیابی او کامرانی نشي ګرځیدلې کامیابی هغه خلکو ته ملاويږي چا چې د ځواني عمر هغه د الله رب العزت دین ته وقف کړي دي چا چې د ژوندۍ اکثره حصہ هغه د الله د کتاب په فهم باندې صرف کړي دا کم آیاتونه چې مال واستلې دي الله رب العزت د دې آیاتونو کې هم د هغه خلکو تذکرہ کوي چې کم خلک د الله په کتاب باندې پوهه خلک دي علما او هغه صلاحا الله د خپل نوم سره دا غوي نوم ذکر کړی دی دا غوي تذکرہ کړی دا شهد الله انه لا اله الا هو گواہی کوي الله پاک د دې خبره چې الله نه سوا بل اجت روا نشته دی دا الله نه سوا بل مشکل کوشا نشته دی الله زم په دې مسله باندې گوایم او زما ملائکم گواه دي واولو العلم قائما بالقسط خواندان د علم او د کلک ولار دی په توحید باندې ولار دی د انصاف په مسله باندې کم چې حق پر رسول ما دی الله وی اغم د توحید په مسله باندې ولار دی بلکې هغه جهالت په دور کې چې کله چا کې سنا سا عقلو او الله رب العزت ته په هر نصیب کړي وا زید ابن عمرو ابن نوفل جاهلیت په دور کې هغه براله خلکو ته وی رب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور آیا یو الله دې کډیر الہ آیا دا دین دې چې کله کارونه یو یو کار یو ته اوس پارل شي بل کار بل ته اوس پارل شي ولا عزا ازور ولا ابنتها ولا سنم بني غنم ازور نزه د عزا بندگی کوما او نه د هغه دو درگاهونو بندگی کوما چې خلک داغه بندگی کوي خلق به پاغه باندې را پڼ شو هغه به واه غر ته به او تخت د ناس بو د جاهلیت د دور موحدین الله و اول العلم قائما بالقسط اغا خاوندان د علم او کله کولار دی په مسله د توحید باندې مسله د توحید صدا لا اله الا هو العزیز الحکیم نشتره بلا جترا نشتره بل مشکل کشا مگر صرف دغه یو الله دی دا سه الله دی العزیز چې ډیر زور اور ذات دی زور اور ذات دی نو خپل دشمنان اول نه تبا کوي الله رب العزت فرمایي دا دار الامتحان دی پدې کې هر چاته اجازه ده چې سکه هغه کوي سو وخت پورې مهلت شته دی د نن زمانه ظالمان هغه طاغیان باغیان او د هغه ابرهه هتیان چې د ابرهه په هتیانو کې خودمره رحم وو چې کله بیت الله او رانولو پسې هغه روان کړي محمود هاتی هغه کې ناستو په زیبانه هغه ور پاسې زنجیرونه راغستل غرب غرب وهي هغه چې پاس یمن ته مخ کی خو لیکن مکی طرف ته نه مخ کی هغه هتیانو کې دومره حصو هغه زناور او حیواناتو کې دومره حصو خود دې زمانه دې تاغیانو کې دغه باغیانو کې دغه حصم نشته عبد المطلب چې کله هغه خلک رااله وي برهرا روان دي او بیت الله دورانو له اراده را ته دفاع او کاغه ز دفاع نشم کولې داغه اوخان نیولې ولاړې ابرهه ته وي زما اوخان را پرېدا وی خطا سره د اوخان او غم شتره د بیت الله غم د سره نشتره عبد المطلب د نبی علیہ السلام نکو هغه ته وی انا رب الابل و ان للبيت ربا سيمنعه زد اوخانو مالک ما زد خپل اوخانو تپوس کوم ستانا برها و انا للبیت ربا سیمنعه او یقینا د الله دا کور چې د دې داسې مالک دې داسې رب دې چاغه بستانه بچ کی وي زمانه بچ کول شي هتیان روان کړل الله تو تکر کی په مسلط کل ابابیل عبد المطلب رااله د بیت الله پر دی اونیولې وی یا رب لا ارجو لهم سواکا یا رب فمنا عنهم وحماکا اے الله د خپل کور حفاظت په خپل باندې وکي الله زمونږ د دوی طاقت نشته لري مونږ هم وای اے الہ العالمین د خپل کورونو د خپل علما د خپل درسګاهونو حفاظت د دې ظالمان نه پخپلو کې الله زمونږ د طاقت نشته لري الله دا ابرها پخپل ابابیل باندې تباہ کې الله چې څوک د اسلام مخالفین دي الله څوک چې د مدرسو دشمنان دي الله څوک چې د طالبانو د علماو دشمنان دي الله ته خپې جنې الله خپل ابابیل په مسلط کې الله د ابرهه هتیان دغه فوجیان او ابرهره په معمولی معمولی د تو تکر کو په بمبارې باندې ختمول شو الله زمنګ د زمانه ابرهه او الہ العالمین په خپل قهر او غضب باندې ختم کړي دغه مسلې د پاره بیت الله جوړ شوی بیت الله او مسله توحید چې په دنیا کې وی دنیا به وی او چې کله دا مسله توحید ختم شو بیت الله ختم شو نو دنیا به بیا ختموي لا اله الا هو العزیز الحکیم الله زور اور دے حکمت حکمت والا دے دی دنیا کی ہر چاہتا اجازت ورکڑے سہد پورے استدراج دے او چې کله د الله خوښ شي ویني سي الله رب العزت دې زر تر زر اونې سي زمارونو کم کتاب چې لوستل کېږي ختم شوی دی دا داسې کتاب دی نبی علیہ السلام فرمایي د دې کتاب په وجه باندې الله ډېر قومونه اوچت کړی دي او دا مسلمان په دې باندې اوچت دی ځکه يهود باندې نه ځایږي چې ست طریقې سره به مسلمان ذلیل کو او يهود دومره ذلیل قوم دې دومره ذلیلہ علامہ قرطبی لیکي چې کله عیسایان او نصارا دوی ترقی کې شو د يهوديانو یو مشر عالم بولس په نوم باندې یادېدو هغه سره فکر رااله چې دا خلک داسې اتفاق سره اوسيږي دنیا هم د دوی دا او په خپل کتاب عمل کوي نو آخرت هم د دوی د نمون خو تبا شو وسو کو وبز ځان قرباني کوم خو دوی تبا کومه هغه بولسونو می سړی رااله او هغه د عیسایانو سره او جنگې د دومره خلک ته ملکل د عیسایانو نه چې ډېر ملکل داغه نه پس بیا سوره دې تیرې درې دې پټ شو آخر کې په یو اس باندې سور دې او کعب نوم دې د اسه پسر باندې خاورې اچولې دې د عیسایانو ګرځې ته وردن نکو هغه چې کړې دوه ته بس لاسونه جوړ کړل چې زما فایل راغلم وې ما تاسو کسان مړکړي دي او ما ته غیبانه چغه او شو چې ستا تر هغه پورې توبه نه قبليږي تر سو پر یتا عیسایت نه قبول کړي نو بس زه عیسائی شوما تاسو کما مړکوي او کما معاف کوي می هغه ودا خو د يهود لوی عالم دی بس راځه موږ معاف کړي په خپل عبادت خانه کې کینا او چاپیانه بشورو وي خدمتونه بشورو یو کال هغه بولس يهودي د هغه بیت المقدس نه بار نه وتلې صرف د ضرورت انساني نه علاوه انجیل ټول په یاد باندې یاد کو چې کله داغه حفظ کو یو کال پس بیا غ تقریرونه شروع کړل اجتماعات شروع کړل یو ځای تلاړې هغه کې مسله بیان کړه دا هغه علاقې مشر هغه یعقوب په نوم باندې یادېدو هغه ته وی چې عیسی علی السلام ما ته په خوب کې راغلی دی او ما ته دا خبره کړې دا خبره کړې دا او ته دا خبره یاد ساته چې عیسی علی السلام د عین الله دی هغه خسړی هغه عالم مسله شروع کړه داغه تابعداران جوړ شو داغه ډله جوړه شو هغه ډله نوم یعقوبیه شو بل زه تلاړې دا سړی نو مو د اکلی مشر ملک هغه ملک ته مسله بیان کړلا هغه ته دا وی چې عیسی علی السلام د ابن الله د الله زوی دی هغه مسله شروع کړه داغه تابعدار جوړ شو داغه د ډلې نوم ملکانیه شو بل زه تلاړې داغه علاقې مشر نستور نومو هغه ته مسله بیان کړه عیسی علی السلام نه الله دی نه ابن الله دی بلکې ثالث او ثلاثه دی درین د دریو دی هغه چې کله مسله شروع کړه د مقتدیان جوړ شو عوام تیار شو دا غډلم نوم نستوریه شو دته چې پته اولګره چې زما مشن هغه او چلے د پیسایانو کې دا درې واړه مشران راغوختل او دوی سره یو جرګه وکړه مال عیسی علی السلام راغله او ما ته وی چې زستانه راضیه ما استانه خوشاله ما زب سبا د خوشحالي نه ځان قرباني کوم او تاسو چې ما کم مشن پرې خو په دې باندې تاسو وګورئ جاری او ساری اوسېږئ هغه وی خاوي خپل مقتدیان راغون کړي یو لوی زیو هغه ته ټول دریو اړه ډلې حاضر شوې او دغه بولس نوم يهودي چاړه راوغستا او ځان خراب حلال کو د خپل يهودیت د کامیابی د پاره د عیسایت د تسنس کولو د پاره دا غوی د دنیا د آخرت د تبا کولو د پاره هغه ظالم يهودي بولس په خپل مړی باندې چاړه راخ کله ځان جهنم ته اورساو او چې عیسایانو دنیا هم کامیاب نشي او د عیسایانو آخرت هم تباشي نن زمانه يهود هغه خپل خزر او سری په دې علاقې کې د انجیوس په نوم باندې هغه یادېږي دا غوي مشنونه شروع دي پروګرامونه شروع دي هغه خپل عزت نه قربان په مصطفی عزت خپل قربان کړي دي د اسلام تباکولو د پاره دولت خپل الوزي د اسلام تباکولو د پاره خپل ځان بچي لاله د اسلام د تباکولو د پاره زمارونو خبردار اوسېږي د دې مشنونو د دې تنظیمونو او دې ظالمانو د مقابله د پاره خپل ماشومان ته خپل نوجوانانو ته خپل زنانو ته الله کتاب وخایي د الله دین وخایي تاسو به کامیاب یئ ورنه د دې يهوديانو د مشن نه بچ کېدل هغه د الله په فضل باندې بکیږي ځکه سب بهرني او سور سره کورني دواړه چې هغه د اسلام مخالف دي ډیر کم دي چې هغه د اسلام خیرخوا دي الله رب العزت دې پاکستان حفاظت وکي الله دې مجاهدین او ټول مسلمانان متفق متحد کی الله دې فوجیان او عوام په خپل میاس کې نه جنگي فوج هم زمونږ فوج دی زمونږ د ملک په وینو باندې په پیسو باندې لوي شي فوج دی زم او فوج جنگول غواړي الله دې پاکستان حفاظت دینو او الله رب العزت ټول متفق متحد قول قول هذا ګران محترم اوریدونکو د مولانا عبدالوکیل صاحب دا بیان چې په کالا کلی کې د قران کریم د ترجمه د ختم په سلسله کې په 20 سر 2007 کې شعر جدید ملایدو پته یا ساتي